او هر مقام سره يو مناسبه ګفتګو وي وعلي غيرهم اتباع احق ما هنالک او په غير د دې باندې اتباع پکار ده د هغه چې هغه احق د هغه ځای وي يعني هغه ځای کې چې کوم هغه احق قول وي د هغه اتباع به سړی چه کړي کوي نو دی وايي فاعلم ان لکل فن خاصه ولکل موطن مقتضا په دې خبرې باندې ځان پوه که چې هر فن د پاره څه خاصه وي او خصوصیتونه وي ولکل موطن مقتضا او هر ځای د پاره هر موطن او ځای د پاره مقتضی وی یعنی څه داسی امور وی چه دغه ځای هغه امور چه کئ طلب کئ بهر حال شاه صاحب دا عنواناتو لګولو نه بعد د دی خبری بیان کول غواړی چه د هر فن د هر علم څه خپل خصوصیات او مزایا وی او هر مقام سره څه خاصه مناسبه ګفتګو وی نو شاه صاحب خیال دادا چه سړی دی کوشش دا کئی چه هر فن دی هغه فن په لهجې کي وايي هر فن دي هغه فن په لهجې کي وايي او داسي نه چي يو فن وايي او بل فن لهجه ده دونه په غالبه کي دي بل فن والا چي هغه اصل فن لهجه ادي هغه خصوصيات او مزايا آده بلکل پکي سکي ورک کي نه داسي به سړی نه کوي هر فن به د هغه فن په لهجې کښې سړی څه کوي وايي لکه مثال په طور باندې يو سړی ده هغه د غريب الحديث نه بحث کول غواړي په غريب الحديث کښې تصنيف کول غواړي نو اوس ده پاره دا مناسبه نه ده چه دی د یو حدیث صحت او ضعف نه چه وکی بحث وکی نه دی به دی بی حدیث مشکل الفاظو څه کئی تشریح کئی ده فن چونکه دغه ده په دی فن کی دی تصنیف کول غواړی اوس ده ته دا ندی مناسب چی دی دی یو حدیث صحت او دی ضعف نه بیان وکی دارنګی یو سړی ده حافظ الحدیث تا حدیث یادئی او مقصد دا ده چی د سرد د حدیثو کئی حدیثو الفاظو سره تعلق تا چی دا الفاظ د حدیث زه زده کم یاد یی کم نو اوس دغ سړی ته دا پکار ندی چی دی په احادیثو کی فروع فقهیه وچیړی او ایثار د بعضی په بعضو کی چی دینه دا مسئله ثابتیږی او دا صحیح ده دا بله نده صحیح دا کی ضعف تا دی کی نه دی سره دغ څه کار نشته دی وجه نه مونږ دا کومه مروجه دی حدیث ویلو کومه طریقه ده طریقه دا دی هغه سابقه طریقو نه چی کوم دی علماء دیوبند نه مخکی دی عربو احادیثو طریقه وه دا دی هغه نه بیله ده گوره هغو به حدیث چی داسی ویله نو صرف د هغه حدیث متن نه به چه کاوه بحث کاوه د حدیث رجالو نه به چه کاوه بحث کاوه قوتا ضعفا دی لحاظ سره دا فروع فقهیه دا به دو پکی ته چیړل نه ځکه چی دی پاره خو مستقل فقه چه دی وضع شوی دی فقه حنفی ده فقه شافعی ده هر مذهب یو خپله چه ده فقه ده لیکن بیا دی مونږ علماء دیوبند دوره لوی کبار علماء ایغو بیا آخیر ولی دا طریقه وکړه چی په احادیثو کتابونو کی دو فقهی مباحث هم چیړی نو ګوره چی یو عاقل سړی یو کار کئی آ یقینا دی څه حکمت او دی هوښیارتیا خبرو نه خالی نی نو مونږ دونه عظیم اسلاف او علماء دیوبند چی دا کار مختار که دی یو مجبوری په بنیاد باندی دو دا شی مختار که خلقو کی رجحان پیدا شو دی اهل حدیث والی بس هر سړی به راته او ظاهر حدیث ته به کتل معنی به کوله او بیا به مقصد ویل چی بس مونږ پر دا حدیث تی فیکه میکه دا کسی نه منو یعنی د عدم تقلید وخت دا مقصد دا دی چه شروع کیدو نو علماء دیوبند دی دی خبر احساس وکو چی دی حدیثو پا کتابونو کی او دو بدا خیالو چی احناف سرا صرف رائے دا رائے او چرت هم دو احادیثو نا استنباطات ندی کری او دو مذہب باندی چرت احادیث شواہد نشت دی نو دیو جنا مونگ علماء دیوبند دی دی خبر احساس وکو او ځکه یې بیا په احادیثو کتابونو کې داسې لهجه مختاره کړه په ویلو کې چې هغه طالبانو ته او خلکو ته او شروحات یې داسې وکړ چې دا څوک نه ووایي چې احنافو مذهب باندې چېرته دلایل شواهد نسته بلکې دا یې ثابته کړه دنیا ته چې احنافو مکمل مذهب سو فیصد د حدیثو نه چه ده ر مستنبط ده. دا دی په بنیاد باندی دو غریبانو دا چه دا دا شای کړی کنی پکار خو دا وه چه حدیث کتاب کی صرف سړی دی هغه حدیث متن نه بحث وکی دی حدیث معنی نه بحث وکی دی حدیث شان وقوع نه بحث وکی چه دا کله پیغمبر علیہ السلام ویلی او کومی واقعی کی ویلی او څنګه خبره وه دی نه بحث وکی نور فروع فقهیه چیړل چه په وینې او دس ماتیږي یا نه ماتیږي هغه مونږ اسی فقه په ډکه ده مقصد ایغه پاره بیا هدایه شرعی کایه او کنز او مقصد دا فتح القدیر دو دا څه د پاره دی بیا خو دا د یو مجبوری په بنیاد باندی مونږ علماو دغه لهجه په تدریس کی چه ده مختار کړی ده هسی تاسو په دی خبری پوه سلو نو به هر حال شاه صاحب غرض دا ده چه هر فن دی سړی په ایغ فن لهجه کی وایی شه جی دی دی خبری ها البته شاه صاحب وایی چه که چیرته بنا بر امر مجبوری بنا بر امر مجبوری چیرته مقصد دا دی چی فروع دی بل فن یا اسی مقصد په حدیث په علم کی فروع فقهیه سړی چیڑ کی نو بیا مقصد دا دی چی تحقیق تی ما هو الحق تی پاره سړی چیڑ کی چا دی پاره تحقیق دی ماهوالحق دی پاره چی هغه ماهوالحق دی واضح کی نو بیا په دی کی څه دونه حرج نشته دا دونه حرج بیا نشته ها البته دونه قدر خبر ده چی دا کوم فن کی دی خبره کئی نو ایخ فن کی با دی اغا چیده چیده او عمده عمده خلق اقوال رخلی دی معتمد ترین اقوالو باندی به دی چه کئی اعتماد کئی که یو سړی په فن د نحو کی مسائل لیکی هغه معتمد ترین خلقو قوانین دیر جمع کی که په صرف کی لیکی که په منطق کی لیکی که په بل فن کی لیکی هغه معتمد ترین خلقو هغه قواعد دی چه کئی ارجمع کئی آ باندی دی چه کئی بحث کئی دا خبره کئی فاعلم ان لکل فن خاصه په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې هر فن د پاره څه خپل خصوصیات وي ولکل موطن مقتضا او هر ځای د پاره خپل مقتضیات وي او داسې امور وي چې هغه مقام د هغه امورو طالب وي فکما انه ليس لصاحب غریب الحدیث لکه څنګه چه نه ده لایق لپاره د صاحب د غریب الحدیث دا خبره ان یبحث عن صحت الحدیث و ضعفه چه دی بحث وکړي د صحت الحدیث او ضعف الحدیث نه دا د پاره مناسب نه ده بیا دا د مشکل الفاظ تشریح قدر کوي بس شه جی ولا لحافظ الحدیث ان یتکلم فی الفروع الفقهیہ او حافظ الحدیث دی پارا دا پکار ندی چی دی تکلم وکی په فروع فقهیو کی و ایثار بعضها علی بعض او غوره کول دی بعضو په بعضو باندی چی دا فرع فقهی افضل دا د بل فرع فقهی نه دی خبرو نه بحث کول ده پارا مناسب ندی دقه شان خبره ده نو شاه صاحب وی چی زه چانه بحث کوم زه دی اسرار الحدیث نه بحث کوم زه دی اسرار الحدیث نه بحث کوم اوس چی زه دی اسرار الحدیث نه بحث کوم نو ما مطمح نظر ما منظور نظر ما هغه ملتفت الیه هغه څه وي هغه د سر د حدیث بیانول وي د یو حکم راز به بیانول وي زه به دې ته نه ګورم چې دا حکم اوس منسوخ تا که منسوخ نه ده که منسوخ وی یو حکم بیا په یو ټیم کی خو هغه حکم وکنه نو ایغ ټیم سره مطابق بیا ایغی کی علت بیانول خو چو پکار و زبد ایغه هم علت بیانو یعنی کله به زه دی حکم منسوخه هم چه کوم مقصد هغه سیر بیان که راز او حکمت پی بیان که او زه به دی ته نه ګورم چه دا حکم مرجوح ده او بل په راجح ده لهذا زه به اوس د مرجوح حکمت او مصلحت نه بیانوم نه دی وی چه زه به بیانوم ځکه چه ما مقصد او ما منظور نظر دی ما مطمح نظر څه ده سر اسرار دی احادیثو بیانول دی شاه صاحب په دې کتاب کې اسرار الاحادیث دا بیانول غواړي نو دی ویل چې زه به بیا دې ته نه ګورم چې دا اسرار د هغه حکمونو هغه بیانول غواړي نو دی ویل چې زه به دې شي ته نه ګورم نو دی د خپل جان دپاره یو مقصد پوره قاعده کلیه درته جوړه کړه چې هر فن کې د خپل خصوصیات وي په هغو خصوصیاتو به سړی چې کوي نظر ساتي فکذالک لیس للباحث عن اسرار الحدیث نو دک شان مناسب دادا چی نه دا حق لپار دی باحث کولو لپار دی اغا بحث کون کی دی اسرار دی حدیث نا اخبار دا خبر نه دلائک ان یتکلم بشیء من ذالک چی دی پا دغو کسو کی خبریو کی چی مثال دا حدیث قوی دا دا ضعیف تلا دی کی بنگوری بلکہ دی با دیتا گوری ان یتکلم بشیء من ذلک انما غایت همته و مطمح بصره ها البته خو داسې نه چې یو مخ موضوعی او حد درجې ضعیف پچه کئ راړي نه داسې به نه کئ ها البته انما غایت همته و مطمح بصره غایت همت تد او مطمح بصر دد هو کشف السر الذی آب کشف تی آغا سیر او رازوی قصده النبی صلی الله علیه وسلم چی کوم حضور صلی الله علیه وسلم دی حکم نه قصد کړای وی هغه سیر بیانول به د مقصد وی فیما قال چی کوم سیر بیان مقصد وی حضور صلی الله علیه وسلم سواء بقی هذا الحکم محکما او صار منسوخا دا له برابر خبره ده چی دا حکم اوس محکم وی او که دا له دی مخکی منسوخ شوی وی بیا هیڅ پروا نشته خو بیا به د حکمت او هغه سیر په کې ته چه کئ بیانئ ولی که دا منسوخ وو منسوخ حکمی څه ټیم خو دی هم چه وو مقصد دا دی چه قابل دی عمل وو کنه نو ایغ ټیم کې کوم حکمت وو په کې او عارضه دلیل آخر او دی ته بینو گوری چی یا دی سره بل دلیل معارض شوی دا فوجب فی نظر الفقیه کونه مرجوحا اس پا نظر دی فقیه کی دی مرجوح راغلی دا نا دی شی تا با نظر پکی تا نی ها البته دې خبرې لحاظ به سړی کوي نعم لا محیص لکل خائض فی فن ان یعتصم باحق ما هنالک بالنسبة الی ذلک الفن لکه ما درته وویل چی هر شوری کوونکی په یوه فن کی هغه به د ایغ فن هغه عمده اقوال او د ایغ فن هغه محققینو ثابت شده قواعد هغه به په ایغ فن کی چه کئ چیړل غواړي او د ایغ فن هغه ضعیفې خبرې وغیره دغې چیړل به بیا مناسب نه یی نعم ها لا محیص لکل خائض خلاص والی نشته د لپاره د هر داخلیدونکي فی فن په یو فن کې د فنونو نه د دې خبرې نه خلاص والی نشته ان یعتصم چې دی به منګولې ښخې کړي او دی به مقصد دا دی چې ونیسی باحق ما هنالک بالنسبة الی ذلک الفن په هغه ډیر احق دی هغو اقوالو دی هغو امورو چه هغه په نسبت سره دی فن ته هغه احق ترین وی هغه به دی اخلی وانما الاقرب من الحق باعتبار فن الحدیث اوس دا خو شاه صاحب ته خو مونږ ته فن حدیث په بابت کی خبره کئ او دی احادیثو اسرار راته بیانوی دی کی خو دی اکثر اسرار الاحادیث بیانی دا وروسته جلد خو مکمل اسرار الحوادیث احادیث دی او دا مخکی کی قواعد کلیه دی او دا دوم جلد خو مکمل اسرار ال چه دی حدیث دی ټول احادیث او اسرار چه دی بیان کړی دی هر باب احادیث راخیستی دی هغه چه بیان کړی دی اسرار نو ته خو مونږ ته دا کار کای نو اوس پدی کی با تا پدی حدیثو په کومو کتابونو باندی اعتماد وی نو دی وایی چی ما به د حدیثو په هغو کتابونو باندی اعتماد وی چی کله د حدیثو دا دور راغی چی د مختلف علاقو خلقو احادیث آئر جمع کړو چی مثال دا د فرض که شام علاقی راویانو احادیث دی دا د عراق دا د فلانی فلانی دایر جمع کړو علماؤ دونه پسې وګرځېدل يو يو حديث پسې به يې بانډو ته لرې لرې مېرو کې به چېرته يو محدث نام و چې ده خواته حديث پروت ته بيا به دو ورپسې ورتله په سواري ګانو باندې او پيدل نو دا يې جمع کړو بيا د هغه وخت فقهاؤ چې کوم فتاوې وې د هغه تابعینو دوره د لوی لوی کبارو علماو چی کومی فتاوی وی هغه یې ټولی را جمع کړی او یوه یوه کس پسی وګرځیدل بیا دی نه بعد ورته کیناستل او خو زبردست چان بین په دی احادیثو کی وکړ او بیا یې دی ته وکتل چی کوم یو حدیث راویان څونه زیات دی او کوم یو وال څونه چه دی کم دی او کوم حدیث وال راویان څوره مضبوط دی او کوم وال کی چیرته ضعیف یا مقصد دا دی چی لږ کمزوری ده او بیا یې دا خبره پکې وکتله چې کوم یو حدیث پاره نور شواهد شته متابعه متابعات شته او کوم پاره نشته کوم حدیث متابعه ده یعنی نور متابعات شته او کوم نشته یعنی یو حدیث په داسې و چې دې دغسې مضمون به ګڼ شی لس پنځلس نورو کې راغلی نو خود به خود ذهن فیصله وکړي چې واقعي دا چې دا مضبوط ده او کله به یو نیم متفرد و یعنی مقصد دا دی چې هغه مضمون غوندې به بل روایت چیرته نه وو راغلی نو د دې خبرو ښه چان بین وکړو ښه چان بین وکړو بیا هغه نه بعد دا مجموعه د احادیثو چه کړی مقصد دا دی چه موجود یې کړی او ویې لیکلی او دغه دور د چا وو دا دور د دا امام بخاری صاحب امام مسلم صاحب امام ترمذی صاحب دارنګه ابو داؤد صاحب د دغو یعنی د صحاح شته خلقو دور آ دغه دور وو نو شاه صاحب وایی چی ما په کتاب کی کوم احادیث ذکر کړی آ به مقصد دا دی چی دغ قسم احادیث وی او بیا به یی زه چه کوم اسرار بیانوم دی وجه نه ده چی په کتاب کی ذکر کړی اکثریت احادیث په پوه شوی اکثریت احادیث هغه دی بخاری او دی مسلم دی بخاری شریف مسلم اکثریت دا دی کله وخت داسی دی پکی چی هغه مقصد صرف بخاری دی کله وخت صرف مسلم شریف تی اکثریت خو متفق علیه دی چه شیخینو دواړو چی ذکر کړی دی کله وخت پکی تیوه او ډیر کم داسی احادیث چی چی صرف چیرته دی بل مقصد داده چی صرف ترمذی شریف لا ابوداود شریف لا داسی روایت کړی داسی ډیر چی دی کم دی شته خو ډیر کم خو هغه په صحت باندی ټولو چه کړی ده ګواهی کړی ده داسی احادیث اسرار دی چه کئ بیانوئ نو دی وی چه ما په داسی هغه باندی اعتماد کړی ده ښه جی و انما الاقرب من الحق باعتبار فن الحدیث اقرب من الحق په اعتبار دی فن الحدیث سره کوم کوم کتابونه بئی او کوم احادیث بئی ما خلص بعد تدوین احادیث البلاد چه اغا بالکل خالص کری شوی دی ورستو دی تدوین دی احادیث البلاد نا او آثار د فقهاؤ د هغو بلادو او معرفت د متابعة علیه د متفرد به نه چه کوم حدیث متابعة علیه ده یعنی نور متابعة کې شته او کوم متفرد ده والاکثر رواة او دارنګه اکثر رواة والاقوی روایة مما هو دون ذلک د هغه نه چه کوم له دې نه کمې مرتبې علی انه ان کان شیء من هذا النوع استطرادا ها البته که چیرته نو اصل کی خو به دی دینه ها که چیرته د نور بحثونه استطرادا وچیړل شی استطراد دی ته وتای چی ته یو کلام په داسی طریقی سره پیش کی چی هغه نه بل کلام را لازمیږی نو چیرته هسی ضمنا یو بل بحث راشی فروع فقهیه لا داسی بل اجتهادی خبره فلیس البحث عن المسائل الاجتهادی نو بیا به داسی نه وی چی بحث کول دی مسائل اجتهادیه ونه چیرته ضمنا التحقیق تی اقرب من حال الحق چی دی کی فلانی قول حق ته اقرب ده بدعا من اهل العلم دا به څه داسی نوی خبره د اهل علم نه نه یی یعنی اهل علم بیا کله کله استطرادا اتبعا مقصد دا دی چی نور ابحاث هم په یو فن کی چیړی نو دا دی لپاره دی چل جوړی چی شاه صاحب ته خو مونږ ته اسرار الحدیث په بیانوې او کله کله خو تا یوه مذهب ته ترجیح ورکړي چی دی کی فلانی مسله حقه ده فلانی حقه نه ده نو دا خو تا خپل قول خپله خلاف کړی نو دی وی چی کله کله که ما داسی کړی دا چه داسی انوکه خبره او داسی نوی خبره نه ده کله داسی کیږی او بل چه ده کله دی وی چی ما کړی نو ما په چا باندی رد کول مقصد نه یی ما په چا باندی رد کول مقصد نه بلکه هلته ماته حق دا خبره ښکاره شوی دی وجه نه ما داسی کار چی کړی ولا طعنا فی احد منهم او په دې کې ما طعن مقصد نه په یو کس دی هغو نه کله به ځای مختلف روایات رواخلی بیا به مذاهب پکی ته مقصد دا دی چې هغې کې خامخا مذاهبي امام شافعي څه یو طرف ته ذهاب کړی مونږ بل طرف ته نو دی به یو طرف ته ترجیح ورکړي چې یاره ما خواته دا خوښه ده ما دا رای ده نو دی که دا مقصد نه وی دی وایی چی زه په بل باندی رد کول غواړم نه نه کلا و حاشا دی که ما ته هغه حق ښکاری دی وجه نه زه تحقیق ته هغه حق دی وجه نه یو طرف ته میلان وکړم کنی زه په چا طعنونه نه کوم ولی ان ارید الا الاصلاح ما استطعت ما خو د خپل طاقت مطابق نیت ته چا ده د اصلاح ده او دی توفیق په ما ته یو الله راکوي وما توفیقی الا باللہ علیه توکلت و الیه انیب شه جی اوس شاه صاحب وایی چی که بالفرض والتقدیر تاسو ته خو ما وویل چی اول قسم چی کوم مسایل دی چی ظاهر قرآن په هغه باندی ناطق وی ظاهر احادیث په هغه باندی وارد وی اجماع د صحابه کرامو او د جمهور مقدمین قول په هغه باندی راغلی وی په هغه کی ما چیرته هم مخالفت نه ده کړی نو که بالفرض والتقدیر په ما کتاب کی دی وی چی تاسو داسی مخالفت مینده کو زه به دی نه بری یم ما داسی نه دی کړی ها که چیرته سهوا رانه شوی څوک می په خبر کی خدای پاک دی په هغه سړی رحم وکی قصدا ما نه دی کړی که بیا شوی بیا به شاه صاحب کتاب کی هسی چا چی داخل کړی شاه صاحب چیری وایی چی ما داسی دی ظاهر قرآن او دی حدیث او دی اجماع مخالفت نه کړی دا نه کوم نه می اراده شته که شوی ما چیرته په غلطی خو چوک می خبر کی خدای دی په ایغ رحم وکی او قصدا ما نه دی کړی او که چیرته بیا هسی ده په کتاب کی شارحین لیکی چی چا مینده کړو چیرته په یوی نسخی دونه نسخی کی نو دا به د بل چا ګوتو وهل وي پکې نو ټولو کتابونو کې سوا د قرآن نه داسې خو مقصد دا دی چې خلک خپل هغه کوي که نه خو مقصد بیا یې پته ولګېږي په هر دور کې داسې خلک موجود وي چې د هغه کتاب هغه په رموزو باندې پوه شي نو دا پته ورته لګي چې یاره دا د دغه مصنف قول نه معلومېږي تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص دا کیسه شاه صرف کوي و ها انا بریء من کل مقالة صدرت مخالفة لآیة من کتاب الله او زه بری یم دی هر هغه مقالې نه چی کومه صادره شوی وی زما په کتاب کی چی مخالفه یی دی آیت دی کتاب الله سره او سنة قائمة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سنت مبارکه ورسره چی وی مخالفه وی او اجماع القرون المشهود لها بالخیر یا دی هغه سره مخالفه یی او ما اختاره جمهور المجتهدین یا هغه اول قسم مسایلو کی جمهور مجتهدینو رای نه مخالف ئی و معظم سواد المسلمین هغه غټ جماعت تی چا مسلمانانو نه مخالفه خبره ما کړی بیا مقصد داده چی دینه زه بری یم ما نده کړی ما نده کړی که چا بیا څه پکې اچولي وي زما مقصد دا دی چې غلطه کړي ما نه ده کړې ها فان وقع شیء من ذلک فانه خطا ا که چیرته بیا داسې څه ضمنا رانه شوي وي بیا به دا خطا وي ما له طرف نه نو تاسو که ما څوک په خبر کړي بیا به ډېره ښه وي رحم الله تعالی من ایقظنا من تنا او نبهنا من غفلتنا نو خدای پاک دی بیا په ایغ سړی باندی رحم وکی چی چوک ما له دغ خوب نه چکی بیدار کی دی غفلت نه می بیدار کی سنه هغه اونګ ته وتایی سنة ولا نوم یا ما له دی غفلت نه تنبیه ما ته راکی خدای دی په دغ سړی ته بیا رحم وکی اما هؤلاء الباحثون بالتخریج والاستنباط ها البته هر چه دا خلق تی دا متاخرین دی چه دا بحث کئی په تخریج او استنباط سره د کلام د اوایلو نه هر چه د متاخرین دی چه د متقدمینو کلام نه استنباط او تخریج کئی، المنتحلون او دو منسوب دی یا دو مختار کئی مذهب دی انتحل په پوه شی په معنی دی منسوب انتحال په معنی سره کیږی چه یو شی ته سړی نسبت وکی او دی مختار کونی په معنی سره کیږی انتحل کذا یعنی دا شی مختار که. چی دو مختار کونکی دی مذهب دی مناظری او دی مجادلی نو دا متاخرین چی دی فلا یجب علینا ان نوافقهم نو مونږ باندی دا واجب نه ده چی مونږ به دی دو هر خبری چی کو موافقت کو فی کل ما یتفوهون به په هر هغه خبری کی چی دو قول په کئی بیا به مونږ دو پسی یو نه دا په مونږ واجب نه ده ولی شاسی وئی ونحن رجال وهم رجال دو سړي وو او مونږ چې یو سړي یو ولې دی وایي چې مونږ چېرته کدو پانې خو نه دي ویلې والامر بیننا و بینهم سجال او شاه سوی چې خبره د دو او د مونږ په مابینس کې د بوکې غوندې ده کلي په کوي باندې بوکه پرته یي چې څوک ورشي اوبه ونه راکاږي چې څوک مخکې ورغی بس ایغ نمبر ده نو ډېر کله ته دا د علم خو دغسې دو او مونږ منځ کې پروت ده دا خو بوکې غوندې ده، کله به متاخرینو تم نه وي مهیا شوي چې یو دوه بوکې یې یو ځای کې وباسلي او دی وي چې مقصد دا ده چې ما ته به چې هغه ځای مهیا شوی وي زه به هلته دوه درې بوکې چې که روباسم. خو دا اله داسې جمله سړی ویلی شي چې د شاه صاحب غوندې سړي مقام ته خو ورسي که نه؟ په احادیثو کې دوله لوړ مقام خو خدای ورکړي او په فقه کې او دونه وسیع مطالعه او دا خو یې وي که نه؟ بیا دې سړی داسې کول کوي. اوس هر یو راځي چی یوه چیله ترجمه وکړي یوه چیله ترجمه بس بیا به دی وایی چی نحن رجال و هم رجال شاه صاحب ویلی دی چی نحن رجال و هم رجال هلکه ته سړی خو دی مقصد دا دی چی دی قاذوراتو سمه ډکه پوزه وی اوس ته هغه سره خو ځان مه سموه کنه شاه صاحب سره چی نحن رجال و هم رجال والامر بیننا و بینهم سجال صرف څلوېښت ورځې هغه وکړي په دغه ځای باندې چې د اوس جنازه په دغه ځای باندې مشر حضرت صاحب مقصد دا دی چې خدای پاک دې صحت ور نصیب کړي ډېر موندې لپاره چې سره د صحت نه فیض د عالم لپاره دې خدای پاک ورته ژوند ورکړي صحت او عافیت سره هغه د هلته به ناست بیا به کله ورته چا چیټ ورکړي هغه به خامخا په دې خماسیانو باندې رد کاوه په ګنټې کې نو چا چیټ ورکړه چې جي دا ده خپله وویله چې ما ته یو کس ویلو چې تاسو خوا ته کالونه تیر کی او مقصد دا دی چې سم یې نه کو او پنج پیرانو خوا ته هغه تیره کی یوه چیله په دې څلوېښت ورځې هغه وکړي ترجمه بیا سم کټر پنج پیری سي نو ده ویل چې ما ورته ویل چې الحمدلله خو مونږ خو روغ خلق یو مونږ خو روغ خلق یو او پنجپیران خو د لیونو سپو غوندې دي، لیونی سپی دې چې وخوري، څلوېښت ورځو کې به هم دراندر خامخا اثر تر باندې شي. ښه جي. الرحمن الرحیم ثم انی جعلت الکتاب علی قسمین دا اوس شاه صاحب را درومي ادي دې خپل کتاب حجت الله البالغه د دې مضامینو یو اجمالی غوندې فهرست آ درته چکه بیانوي یو دور و چی مجلدات په دوه، درې، لس، پنځلس جلده کتاب به وو لیکن د هغی فهرست به نه وو خو هغه د جفاکشی دور وو هغه د محنت او د مشقت دور وو. نو کله به یو کس مسئله غوښتله نو ډیر په مشقت سره به هغه مسئله په یو کتاب کی موندله بیا به کله وخت دا نه وسو چی هغه یوه مسئله به غوښتله بیا عالم سړی خو مقصد دا ده چی دا دی پوډری غوندی وی وسوسی په کتاب لحاظ سره بیا به کله هغه چې کومه مسله به یې غوښتله هغه به ورنه پاتې شوه نور به منځ پکې ورغلې نو هغه به په کتلو باندې شوري سو څو څو ورځې به هغه خپلې مسلې نه به توجه ولاړه هغه نور مسایل به پکې کتل یعنی همدا به هغه خپلې مسلې ته پکې ورسېده چې کومه به د مطلوبه وه نو دې کې یقینا فواید خو ځکه چې کوم شی په مشقت سره حاصل سي نو هغه دېر پايي او ورسره ورسره صرف يوه مسئله به نه وه دنيا مسايل به نور هم له نظر نه تېر شو او بيا په دې کې د قوت حافظې به يو زبردست دخل و بيا به يې ياده ساتله خپله چې ياره دا فلاني ځای کې داسې داغه ده مسئله ده په فلانی جلد کی دونه پاڼی چی واړی کنه تقریبا دالته دا مسئله ده فلانی باب کی نور به فهرستونه دا کیسی به نه وی بیا چی دغسی کله علمی انحطاط شوری سو نو بیا دی دی شیونو کی مقصد دا وی چی ترقی راغله بیا یو اجمالی فهرست په علماو بیا چی که دی کتاب قایم که چی ما کتاب کی دا دا مباحث دی بیا دغسی ترقی کیدله بیا ورسره یو تفصیلی فهرست په هم چکه قایم که چی هغی کی به تفصیلا تفصیلا هر مسئله صفحه بیا لیکلی وه لکه دا اوس چی تاسو دی کتابونو عربی کتابونو په شا کی او دی دی اردو کتابونو په اول کی چی دا ګورو چی چیرته داسی یوه غټه مسئله یی عنوان ورته ایښی وي نو هغه په اړه مقصد دا ده چي هغه ذکر کړي اوس داسي دور راغی اوس چي اخو څه کوي چي کوم دا غټ کتابونه دي چي د بیروت رنر چاپ کیږي او دلته بیا د مول مکتبو والدي هغه عکس کوي دا اصل کې چاپ د هغه ځای نه کېږي دا د غټو کتابونو نه هغه داسې فهرستونه رووتل داسې فهرستونه چې کوم احادیث په هغه کې ذکر شوي د ټولو احادیثو ځان له فهرست دي د ټولو ایتونو ځان له فهرست دي که چېرته محل د استشهاد لپاره د عربو کلام ذکر شوی و نو هغه ځان له فهرست دي که چېرته مقصد دا ده چې ضرب الامثال و نو هغه ځان له فهرستي دونه مستقل فهرستونه يي يقيناً له فايدې نه خالي نه دي، ډېر اسان سړی شی پکې ميندلی، خو دې سره د کتاب قيمت زيات شي، کله يو غټ کتاب چې که لکه لسان العرب واخله يا تاج العروس واخله يا داسې مبسوط سرخسي واخله نو دغسې کتاب چې که نو کله دوه درې جلده ورسره چه وی فهرست وی اوس ما سره خپله لسان العرب ده یعنی دوه جلده مکمل ورسره چه ده فهرست ده نو مقصد دا ده چه تقریبا دوه نیم سوه درې سوه روپیه صرف دی قیمت شوی ها البته نو دوره ټیک طرفه دینه خو خالی نه ده خو قیمت ورسره زیاتیږي خو به هر حال دور یو اجمالي پس منظر د کتاب بیانول پکار وي چي دې کتاب کي څه شی بیانیږي نو شاه صیب هم رادرومي دی په متاخرینو کي ده نو د کتاب یو اجمالي خاکه هغه درته چکه بیانول غواړي نو دی وایي چي اصل کي ما کتاب کي غوټو باندی دما کتاب په دوه قسمه باندی ده په غوټو باندی یو قسم به ان شاء الله العزیز سبا که خدای پاک خوښه او شروع سی چې هغه ته قسم اول وای او په قواعد کلیو کې ده او دوم قسم به بیا ورستو را درومي چې قسم ثانی په شرح د اسرار الاحادیث کې ده د احادیثو د باب احادیث په راخلي بغیر سندین دی راخلي او اهم اهم چی کوم مقصد دا ده چی بنیادی هغه کیسه پکی ذکر دی حدیث هغه ځای دی راخلي او بیا دی هغه څه بیانوی اسرار او رموزات په بیانوی نو د کتاب په غټو باندی په دوه قسمه شو په اول قسم کی قواعد کلیه و بیان ده او په دوهم قسم کې بیا د اسرارو د احادیثو بیان ده نو دی دا خبره چه کړی ذکر کړی ثم انی جعلت الکتاب علی قسمین شاه صاحب وایي چې بیا ما وګرځاوه کتاب علی قسمین په دوه قسمه باندې ما د کتاب په دوه قسمه باندې کو احدهما قسم القواعد الكلية التي تنتظم بها المصالح المرعية في الشرائع اول قسم د دې کتاب هغه په قواعد کلیه ؤ کې ده، هغه قواعد کلیه داسې قواعد کلیه چې بیا په دې سره مرتب کیږي په سبب د دې سره هغه مصالح چې کوم ملحوظ دي په شرایعو کې یعنی په شرایعو کې په شرعي احکاماتو کې چې کوم مصالح ملحوظ دي د هغه هغه چي په کومو قواعدو سره مرتب کیږي او منظم کیږي هغه قواعد کلیه مي په اول قسم کي چي دي بیان کړي نو حاصله خلاصه یې دا شوه چي په دي اول قسم کي داسي قواعد کلیه دي چي په دې سره هغه چي کوم مصالح په شرایعو کي ملحوظ دي آ په دي قواعدو په رڼا کي به څه کيږي يو منظم او يو مرتب شکل به چه کي واخلي داسي قواعد کليه پکښي ته ذکر دي شه جي اوس دا قواعد کليه څنګه دي دی وايي واکثرها کانت مسلمة بين الملل الموجودة في عهد النبي صلی الله عليه وسلم او عجیبه قواعد کلیه دی چی کله بیان شروع سی دی کی اکثر داسی قواعد کلیه وو چی دا مسلم وو په مابین دی مللو کی ادیانو کی چی کوم موجود وو په زمانه دی حضور صلی الله علیه وسلم آ داسی قوانین دی چی هغه نه به هیچا انکار نه کاؤ مسلم به وو بین الادیان